سورت علم نشرح مکی سورت تے و ترتیب دا سورتون دا قرآن کریم کی پینزن ہے او بیان د حال د امت ذکر کوي دا نه مستا بوج لري مراد د ذکر خطاب د ذکر مراد د امت زمر په اسلام کې ورته آرام دوی کې او چت باندې کم لکه څنګه سورې مجادله کې ورسه بیان سیره به در لپاره دی قران دې دې ذکر کوي شابه الله د رحمت کی راځو دې شي سینه ولا او چې کوټای څنګه کې سخت څنګه